الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن جابر قال واقع وا شروع کړی و موږ د وحود دریم کال له هجرت تی د واړه اختر میاش و صدرې زره کافران را د مدینه منورې شاته د وحود په لمن کې پریوتل په دې نیت پریوتل چې موږ په مدینه باندې حمله کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره مشوره وکړه چې څه کول پکار دي دا کم پاخه صحابه او تجربه کار صحابه چې او وی وی حضرت موږ نوزو کدی په موږ را نلل نو دقه سه خوار او ذلیل به واپس زی او که په مونږ راننه وتل نو کوسو کې به وسره سړی جنگي او د پاس نشي د ماشومان او خزه به پتی ګو باندې ولي او زمنګ تاریخ هم دازې چې دشمن ته مونږ وتلی یو مونږ له شکست را کړی دی په مونږ چې راننه وته دی مونږ له شکست ور کړی دی د پیغمبر اسلام هم دې طرف ته زیات زیات میلانو خو بعضی صحابه چې هغه شوق د شهادت سره و هغوی وی نه حضرت چې د مکې نه دوی راغلي دي دلته موږ پسې نو موږ به د دې ځای نه د دوی پسې نه وځو تر دې پورې چې بعضې صحابه شکایت وکړه چې حضرت ولې په موږ د شهادت پرزو نه دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو او د مانځه پسې بیا ووتل نو تلل یو ځای د شیخین ورته وایي هلته شپه وکړه سهار یې هلته فوج تیار کړو او بیا روان شو اسلامي فوج څه تقریبا د نهو سوو نه زیاتو او د زرو نه دغه کم و څوک نه سوه وایي څوک زر وایي څوک نه نیم وایي خو مطلب دا دی نهو نه زیات و او د زرو نه کم و چې کله میدان جنګ ته دوی ورسېدل دقه وخت کې به ایمانه عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو سردار درې سوه کسانو سره را واپس شو چې را واپس شو تقریبا درې سوه د غون فوج درې مې سره اتله د کاغه نه سوه فوج غون چې را واپس شو مسلمانان ډېر پریشان شو دې ځکه اوس به تراش صحیح ویلي من سبق نه وځو دلته یو دوا کورنۍ نورې وي بنو سلمه او بنو حارثه ډیر مخلصو د دوی زړه کې هم یار رااله دوی وی چې مونږ هم واپس کیږو لیکن الله دا غوی حفاظت وکړو بیا هغه یوی واپس نشو جنگ چې شروع کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو هوت ته ځای ول دا غونډه راځي جبل رومات دی جبل رومات باندې 50 کس کېنول دا غي امیر مقرر کو سوکو عبد الله ابن جبیر رضی الله شاوه زیاده وی عبد الله ابن جبیر په مقرر کو او ورته وی چې کومنګ فتح مونږ له تاسو باندې را کوزيږي او کومنګ شکست مونږ زمونږ د نصرت لپاره باندې را کوزيږي جنگ شروع شو د جنگ د شروع کېدو سره د خلکو شکست خوړ س تقریبا 22 کسان د دوی مړ شو د کافرو تاسو ویلو خزو دوی ځان سره 15 خزه راوستوي سندره به ویلې دوی په خړونو کې د منډې وهلې دقه وخت کې دی روماتو چې دی دی تیراندازو د عبدالله ابن جبیر ملګرو وی چې دلته منګه سلی ساریو مسلمانانو خو فتح او مندله هغه خپل امیر صاحب وته وی چې مونږ ته رسول الله نو ویل چې په هیڅ صورت کې بن را کوزیږي خو مړ لنډه دا چې سلوخ را کوشو او لس نه شو دقه وخت کې خالد ابن ولید او اکرمه چې دا زیو کته چې دا خالیو د 200 اسونو سره پراغي چې پې راغی اچانک پې حمله وکړه دوی ډېره تېره اندازي وکړه غشي ویشتل خو کار یې نه کوو دا لس وړه شهیدان یې کړل او د شا طرف نه په مسلمانانو باندې حمله وکړه او یا کسه مسلمانان شهیدان شو هغه واقع ده نن واقع ده د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نه عجیبه واقع ده دا هغه زمانه و چې لا شراب سکل حرام نوخه شپه تیره شوه سحر کې بعضې صحابه او شرابو مسکل شراب سکل منه نو د دې د پاره اوس کل چې یریږو نه او چې لاړل او چنګېدل او چنګېدل او دقه کسان بیا د الله په لار کې شهیدان شو بیا په شهیدانو کې حسابو عن جابر رضی الله تعالی عنه قال حضرت جابر وی شاگردانو ته لګیا دی استبح الخمر استباح په سحر کې شراب سکل استبح الخمر په سبای کې اوسکل شراب ولا په سبای کې اوسک شراب ولا کلا یوم احدن پروز د غزوه احد او ثم قتلو او بیا هم په دغه نشه کې دوی قتل شو شهداء په داسې حال کې چې هغه شهیدانو ما وې دا هغه زمانه وه چې شراب لا حرام روره هغه نو حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم حضرت ابراهيم وي واقع بياني حضرت عبدالرحمن ابن عوف روجه ده ماخام نږدې دی قسمه قسم خوراکونه ورته رالل کېښودی شو چې اوس به روژه ماتوي دقه وخت کې ده د غزوې احد حالات ورته رایاد شو وی ګوره څه زمانه داسې وه چې مصعب ابن عمر چې ډېره لویه هستي وه په میدان د احد کې شهید شو یو زړوکی و نور اسم نو داسې حالاتو دا زړوکی به چې موږ راواغشت سر به هم پې پټ که خپې به ښکاره شوې دی کپنو چې خپې به هم وله پټې کړې سر به ښکاره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل لکه دا سر وله په زړوکی پټ کې او دا خپې چې دي نو په دې وله سرګړې واچوي څه زمانه داسې وه ان عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن ابن عوف روجه ده اوتیه بطعام هغه ته راوړل شوه ډوډۍ وکان صائم او هغه روجه عبدالرحمن صاحب روجه وه فقال نو هغه ووی قتل مصعب ابن عمر قتل کړی شو حضرت مصعب ابن عمر ډیر لوی شان ولا صحابي دی ستاسو حاشیه لیکي ډېر نازولی و په کو حالت د جاهلیت کې ډېر نازولی دونه نازولی چې سار به د جوړه واچوله ماښام به تې پلار سته چې نه بچیه دا جوړه د شپې مې استعمالوه چې د شپې به یې واچوله سار به یې وله بدلوله دومره دغه خو چې کله دی مسلمان شو هغه هر څه یې پرېښودل تاریکو دنیا شو یو ځل دی را روان و هسې نو یو داسې څادر دی ته و او د څادر کې هم څو څو پیوندونه و رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحاله د وجې نه په جړا شو چې یا الله نن زما صحابو کې داسې قربانې ولام شته دی چې غر سې پرېښودل د دین دپاره او نن دا حالت دی مصعب ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم اول مدینه ته لېږلی او عبد الله ابن مکتوم هم ورسره و چې ته لاړ شو د مدینې خلکو ته قرآن مجید بیانوه د ده په خوله باندې د مدینې خلکو ایمان راوړی و نو دی وایي چې قتل مصعب ابن عمر قتل کړی شو حضرت مصعب ابن عمر وهو دا مصعب خیر دا ډیر بهتر منی زمانه نام نه د ګوري توازو ده ښه ورنام عبدالرحمن ابن عوف دا په عشره مبشرو کې دی مصعب ابن عمر د تا چې دی نو په قدر کې نه رسیږي خدا د دې صحابه او داو چې هر یو صحابي به وي دا بل زمانه بهتر دی وهو او دا مصعب خیر دا ډیر بهتر دی منی زمانه خو چې کله د خخولو وخت راشو نو کفنه د تکفن ورکړې شو فی بردتن په یو صادر کې برده زړو کې تاسو وای په یو صادر کې په یو وړو کې زړو کې کې نور شینو ان غتی راسه کچره پټ پکړې شو سر داغو ان غتی کچره پټ پکړې شو په دې زړو کې باندې راسه سر داغو نو بدت رجلاه ښکاره کېدې به دواړه خپې د ده خپې بیا راښکاره شوې وړو کې وو و ان غطي رجلاه او که پټې به کړې شوې په دې باندې دواړه خپې د ده نو بدا ښکاره به شو راسه سر د ده داسې حالاتو عظیمه قرباني وکړه خو د دنیا فیدې وته ونه رسېدې هم دقسې حالت کې دی مړ شو و اوراه قال و اوراه لاندې راوي وی نو لاندې راوي د عبدالرحمن نسوک د ابراهیم و اوراه زه ګمان کوم په دی عبدالرحمن قال چې داسې وی دویم خبره کوي وقتل حمزه او قتل کړی شو حضرت حمزه ام قتل شو وهو خیر او دی ډیر بهتر دی منی زمانه هغه په څه حالت کې دغه شو دغه هم کفن نو هم دغه څه خښ شو او نن ثم بوسط لنا بیا را کولاو کړی شو زمونږ د پاره ثم بوسط بیا را کولاو کړی شو لنا زمونږ د پاره من الدنیا د دنیا نه ما بوسیتا هغه چې کم را کولاو ده نن مونږ ته دنیا را پراخه شوه هر څه ډیر دی ګوره ډوډۍ ده انډۍ ده قسمه قسم شینه پراتی دي روژه ماتي کې ریاضه ثم بوسیتا بیا را کولاو کړی شو لنا زمونږ د پاره څه شی را کولاو کړی شو نصري کې داسې دی ما بوسیتا هغه چې کم را کولاو شوی دی هغه ما څه دی مینه دنیا د هغې بیان دی مینه دنیا چې هغه دنیا ده دا دنیا په موږ را کولاو شو قسمه قسم ما وی خوراکونه ورسه او قال یا دسی وی د بوسیتا په ځای دسی وی چې اعطینا من الدنیا راکړې شو مونږ ته د دنیا نه ما هغه اعطینا چې مونږ ته راکړې شوې ده عبدالرحمن ابن عوف استاد سیبوی چې کله د شاګرد د هجرت کو نو د سره و درهم واحد یو روپې و سره و یو نور سره سنو بیا چې دی لاړ په مدینه منوره کې د یو صحابي سره رسول الله د ده دوست رورولي وکړه یاد دی ده ته سا شابسې دغسې یادوئ سعد ابن ربی سره هغه ورته بیا هر څه پیشکشونه وکړه ده وی نه ما ته بازار وښایې چې بازار یې ورته وښوده بني قینقا په دغه یو روپۍ باندې ده څه کجورې واغېشتې هغه یې خرڅې کړې او یو شی بل شی چې ماښام راته تاسو ویلي وو پنیر او څه غوړي دی ګټلي وو همداسې شروع شوه نو شروع شوه نو دونه مال ورته الله ورکه دی مالدارو کې او په جهادونو کې به د غټه قرباني کوله خو تاسو ته بخاري کې ویلو چې کله دې مړ شو نه د سلور خزه وي د هغه یوې ښځې سره صلح په اتیا زر روپۍ باندې وکړه چې پلانې ته خپل حصه ماله او بس تاله به مونږ اتیا زر روپۍ درکو نو ګوره څلور ښځې چې د سړي وي د مړي په مال کې د څلورو واړو څه کېږي اتمه حصه دا اتمه به بیا د څلور سره خپلو کې تقسیموي دلته د یوې ښځې پوره حصه وانه غشته صلح په اتیا زر روپۍ باندې وکړه نو خدای خبر چې د دې څه څومره کیږي نو یو ځل اتیا بیا اتیا بیا اتیا بیا اتیا را جمع کې دا د د مال ته میسه وه الله ډیر لوی مال ورکړي خو سره د دې چې د ډیر لوی چاندا چوله حضرت عبدالرحمن وی دا ډیر خوراکونه چې سړی ته را مخکې شي نو د خدای نعمتونه غنې خو ګور یو طرف ته یریږي چې اسنه دا زمونږ د غنې کو اعمالو بدلنې دنیا کې نیک اعمال هم کړی دی الله د دې اعمالو دنیا کې مونږ له بدله راکړه او آخرت کې به بیس نی وقد خشینا یریګو مونږه ان تکون حسناتنا چې وی باغ نیکه زمونږه عجلت لنا چې زر برا کړی شي وی مونږ ته بدله داغه اسنه چې دا زمونږ دا غنی کو اعمالو مونږ ته الله زر دنیا کې بدله نی را کړی خیر دا حالات را یاد کړو نو ثم جعل او بیا شروع شو عبدالرحمن یبکی جړلې په دې موجوده حالاتو باندې چې ربا هغه خکلی خکلی ګلونه هغه لاړل د قصې شهیدان شو د کفن وته بیا نه ملاوید او نن منګه دا د پاتې شو دنیا را باندې را کولاو ده ربا دا بستا یو امتحانی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر جابر بن عبد الله قال حضرت جابر وی میدان د احد دی قال جابر وی قال رجل یو سړی وی لنبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوم احد پروز د غزوه احد د احد میدان دی یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر مخلص سړی دی سوته وی ارایتا حضرت تپوس کوي ته ما د خبر راکا چې که زړوان دې شم او شهید شم نو زه به چرته پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته به په جنت کې وایي ښه په جنت کې به نو په دې ژوند بیا څه کوم ارأیت حضرت ته خبر راکه ماله دلته وګوره ان قتلتو که چېرې زه قتل کړی شوم فاین انا زه به چېرته یم په ورځ د قیامت به حضرت زه چېرته یم نو قال رسول الله ورته وایي فی الجنه ته به په جنت کې او د جنت نعمتونه خو ده ته معلومو نو وایي چې جنت کې ویم نو دا وخت ولې تېروم او دا کجورې خورم د دنیا کجورې ګرمې کجورې دا څه له خولم لیونی یم دا کجورې وغورځولې او میدان ته ورمخکې شو فالقا تمرات نو وی غرزول کجوره کمی کجوره فی یده چې هغه وی په لاس د ده کې او ثم قاتله او بیا و جنګید حتی تر دې پورې جنګیده او جنګیده قسم یې کړو چې زه رستو نشم حتی تر دې پورې قتله چې هغه څه شو هغه قتل کړی شو حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن حباب قال حضرت خباب ابن ارت دا تاسو ویلو نام پاغه صحابه کې دي چې هغه اول ایمان وروړو او پاغه مؤمنانو کې دي چې خورانو ته د کافرو د طرف نه ډیر تکالیف هغه رسیدلی ډیر دردونه خباب ابن عرد قال دا مخکم تیر شوی و بیمار دی مرګری ولا پختن لرالل دیغه واقع بیانای قال حضرت خباب وی هاجرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم من هجرت کو سره رسول الله د مکه نه لاړو مدینه منوره ته الکه هجرت هم څه شي لکاو په مدینه کې څه شی چې تاسو تلې وای نبتغي وجه الله منګه طلب کو د رضا د الله هجرت هم کو صرف د دې د پاره هم کو چې الله رضا شي دا هجرت فرض خو فوجب اجرنا نو ثابت شو زمون اجر علی الله په الله په الله خو زمون اجر راغی خو مونږ دوه پاټې یو ومننا من مزا او باز زمون نه هغه سوق دی مزا چې هغه لاړو د دنیا نه دسی وی او قال یا دسی وی ذهب هغه لاړ د مزا او د ذهبه یو معنا دی بعضی ملګری په مونږ کې هغه څوک چې هغه د دنیا نه لاړل خو د هغه د دین د قربانو فیدې دي په دنیا کې ملو نه شوي لم یاکل من اجره هغه خوراک ونکه د خپل اجر نشه اندسی شي الکه دغه ډله چې ونو په دې کې څوک و کان منهم مصعب ابن عمر او په دغه ډله کې حضرت مصعب ابن عمر قتل یوم احد چې هغه شهید کړی شو په ورځ د احد وی مصعب ابن عمر دا د رسول الله رضائی دغه مو نه مصعب ابن عمر اخو بل دی او عثمان ابن مزعون دی مصعب ابن عمر دا وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم شکلو کله چې کافرو پر رسول الله باندې حمله وکړه دی ورمخ کې شو چې ورمخ کې شو نو دی ولګید چې ولګید را پریوت شیطان د احد د پاس آواز وکړ د رسول الله نامه واغشته چې هغه قتل شو دغه وخت کې صحابه باندې درد راغی نو منهم بعضې د دوی نه مصعب بن عمر هغه حضرت مصعب قتل یوم احد هغه قتل کړی شو پر ورځ د غزوې احد او لم یترک الا نمرتن هغه پرې نه خود مګر یو وړه شړې نمیره برګه شړې چې د وړې نه جوړې چې د وړې نه جوړې موږ ته شړې وایو نو او نمیره برګه الا نو پرې نه خو هغه الا نمیرتن مګر برګه وړه شړې نو هغه څومره وه کنه اذا غطینا بها کله به چې مونږ پټ که په دې شړی باندې راسه سر د نو خرجت رجلاه دواړه خپې به روتې و اذا غطی بها کله به چې پټ کړې شو په دې باندې رجلاه خپې د نو خرج راسه سر به راخکاره شو فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی السلام مونږ ته وی چې غت بها پټ کې په دې باندې راسه سر د وجعلوا على رجله او واچوي تاسو په خپو د پخپو د الاسخرا سرګړې چې دا د دین قربانې وکړي د دین قربانې سوي د دین قربانې یو قسم ګوري دنیا کې د نعمتونو کرلې می دا نعمتونه او کرل چې وی کرل په جون کې غنیمتونه او تر پاخه شو غمیوي او تر پاخه شو د دنیا مالونه او غنیمتونه او جیدادونه د دې مالکان شو ومنا من او باز زمنګ نه هغه سوق دی قد عین ات چې را پخې شوې له دغه د پاره ثمرته میوه دغه هغه د دنیا چې کوم مفادات او میوه وي او فیدې وي د دین هغه وتر پخې شوې نو فهو دقه سړی حضرت زبیر هم دی کې او زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ ته الله پاک بی اندازې جیداد ورکړو بی اندازې فهو نو دغه کس چې نن ژوندې دی وغه د دین د قربانو فیدې ورته ملو شوې میوه وته را پخې شوې فهو یهدبها هدابا یهدبو میوه را شو کول ناسی چې دا بوټی ته ولاړې که نه دا څنګه راښکته کې او په لاس یې ترې را شو کې یها دیبوها یا دا باب نصره کې ها دا با یها دوبو یها دوبوها دواړه معنا دي را شو کوي فهو نو دا سړی چې دی یهدبوها میوې را شو کوي اخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحه قال حدثنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه حضرت انس وی چې زما کاکا جیو دا غنو مو انس وو انس ابن نظر انس ابن نه دی دا دی انس ابن مالک ابن نظر دا انس ابن د پلار نامه دا مالک د مالک د پلار نامه دا نظر او دا ترې چې دی نو د ده نامه هم انس ده نو وایي ان عمه چې یقینا د ده تره انس صاحب وایي زما تره حضرت انس ابن نظر غاب عن بدرین دی غیر حاضر د غزوه بدر نه غزوه بدر ته دی تللی نو او د غزوه بدر چې کوم فضایل رالی لغه خو تاسو وکتل نو دی ارمان کې او چې ربه یو عظیم جهاد رانه پاتې شوی دی خو ربه داسې موقع راوله چې داسې جهاد وکم چې هغې کې شهید شم فقال نو د به وي چې غبت عن اول قتال النبي صلی الله علیه وسلم زه غیر حاضر زه غیر حاضر شوی ما دا غاول جنگ د پیغمبر علی السلام چې پیغمبرسم اول د کافرو سره کوم عظیم جنگ وکړ دا غي نه زه غیر حاضر او سو الا ان اشهدنی الله قسم کشر حاضر کمال الله مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علی السلام که د خوک پیغمبر علی السلام سره الله ما ته موقرا کړو بیا داسې حاضر شوم د کافرو سره نو الله به می اوویني چې زه سکم لا يرين الله نو خامخا خامخا او بویني الله ما هغه اجدو چې زه کم محنت کوم تاسو وای کنه جدو جهد اجدو چې زه کم کوشش کوم او کم محنت کوم په دې جنگ کې چې احد غزا رااله فلقي يوم احد نو دې ملاو شو د غزوه احد سره یوم احدن در ورځ د احد سره اوس دا داسې وخت دی چې په مسلمانانو باندې د شا طرف نه حمله وشوه او فهزم الناس او شکست ورکړی شوی خلکو له مراد د خلکو نه سدي مسلمانان مسلمانانو له شکست ورکړی شی او افراد تفری و دې سوي فقال کاکا جی وی اللهم انی اعتذر الیک یا الله ز عذر کوم تا تا یا الله زستانه معافی غواړم دی دا یو قسم شفاعت شو یا الله ز عذر کوم تا ته د چانه مما د هغې کار نه صنعها اولائې چې اوکه دې کسانو ګوته نیسي خپلو ملګرو ته زما ملګرو چې ربه نن دا کمزوري وکړه او دا شکست یې وخوړو ربه د دې نه تا ته عذر کوم چې موږ ته معافي وکړي اللهم یا الله انی اعتذر الیک ز عذر کوم تا ته مما د هغې نه صنع هؤلاء چې وکړ هغې له دې خلکو چا یعنی المسلمین مسلمانانو دا یو قسم شفاعت کوي د الله نه دوی لپاره سوال کوي چې ربه دوی ته معافي وکړي او بل پلو و ابرأ الیک او رب ز براءت کوم تا ته بیزاروال کوم تا ته مما د هغه نه جاء به المشرکون چې راتلل وکړه په هغه مشرکانو رب د مشرکانو چې کم کارونه وکړه د دینه می توبه او د دینه می براءت خیر دای ووی او تور وسره ور مخکې شو فتقدم بسیفه نو دی مخه ته روان شو سره د تورې تور وسره ده کافرو په لور روان شو چې روان شو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا غسر ملو شو سعد ابن معاذ تاسو ویلو د اوس قبیله سردارو هغه سره ملاو شو فلقي سعد ابن معاذ نو ملاو شو د سعد ابن معاذ سره فقال ورتوي اين يا سعد شرط يا سعد چرته دا سکه او ته وی والی وی انی اجدو ریح الجنه زمومما بوی د جنت دون احدن دی خوا د احد نه دا پوری خو احد دی اخو لګ لره دی د احد نه دی خوا نږدې ماته د جنت بوی راځي انی اجد زمومم ریح الجنت بوی د جنت دون احد دی خوا د احد نه فمازا نو روان شو چې روان شو په کافرو ورننوت فقتل نو غریب شهید شو هلته کې شهید شو زمومم بوی د جنت یا دا په ظاهر باندې حمل کې کله نا کله داسې وي چې کله کم خپل خاص خواص خلکو ته چې قریب الموتی د جنت بوی وتره دغه کی راولي نو دا حقیقت یا دا محاوره ده کم شی چې قریبي خلک وایي د پلانی شي بوی را لرازي مطلب دا دی کم شی قریبي مطلب دا دی چې میدان احد دی میدان د دغه د جنگ دی په میدان جنگ کې چې روره شهید شو نو د شهادت سره دغه دی جنت دی نو یا مجازی معنی وکړه زه مومم بوی د جنت یعنی جنت نږدې دی به شهید کېدل او جنت ته راتلل یا د دې معنی حقیقي والی چې ور وړاندې شو فقتل نو دې قتل کړی شو دا کاکا نو دونه د خلکو والی و درته به رستو راشي څه د اتیا زخمونو نه زیات په ده باندې و فما عرف نو دی بیا نه پیژندل کېده ټول مخم خراب شوی او لاس او پخې او بدن ما وی اتیا زخمونه پی حتی عرفته تر دې پورې چې او پیژندله اخته خور د د د خور رااله انس وی زما عمت رور او دا خپل رور او پیژن د د په بدن باندې یو دغه خو یو ټاکیو ټاکي ته څه وته وای دا غوندې و هغه باندې وپېژن یا دا دی چې دا ګوته نه ده د ده ګوته کې څه فرق و یا به کږه وه یا به بل څه په دې ګوته وپېژنده چې وایي خدای ګو دا خو زما دغه دی رور دی حتی عرفته چې وپېژند هغه له اخته خور د هغه بشامتن په یو داغ او قال یا دسی وی چې به بنانه په پاغه سر د ګوتې په دې او پیجن تاسو به وایې چې ولې د په مخې ولې نه پیجن په بل ځای ولې نه پیجن وی فيه بضع و ثمانون او پاغه کې صد پاسه اتیا زخمونه وو. فيه په هغه کې بضع و ثمانون څه د پاسه اتیا وو زخمونه. بضع تاسو ویلي د دریو نه والی تر د نهو پورې دې ته بضعه وایي دوو ته بضعه نه وایي ښه بیا د نهو پورې چې شي دې ته به څلور پنځه شپږ اووه اته نهه بضعه چې لږ شي بیا ورته دغه نه وایي بضعه پاغه کې اته دغه ات صد پاسه اتیا زخمونه او دا زخمونه د سو د درې شینو صفه کې د نیزو زخمونه چې په دې نیزو یې والیو صفه کې د تورو زخمونه چې په تورو یې والیو او صفه کې چې دینو د غشو زخمونه چې د خلکو په غشو وشتلیو صحابه او دا کار وکړو چې وی راځي دا قران مجید را جمع کو لکه دا خو یو بل سره خور ور لیکل شوی نو یو کمیټه مقرر کړو دا غ کمیټه کې دا زید ابن ثابت او د مشرو زید ابن ثابت په قران مجید را جمع کو خدای وتویلیو چې تا ته دته قرآن یادو مکمل وی تبا په خپل حفظ باندې دغه نه کې اعتماد تبا د یو سړی په حفظ باندې اعتماد نه کې چې هغه آیات تا تم یادي نور صحابه تم یادي او د چا سره لیکلي همي دا دغه دی نو د به قتل دی خو په خپل حافظ د قرانو خو د به صحابه او ګرځیدل چې شاته د آیاتونه یاد دي اول به د صحابو نه وورو بیا به کته کته چې چا سره لیکلې نو بیا به راواغشته واغه به ولیکه دقه ته اوس یو آیات دی چې هغه دی وی ما ته یادو صحابه ته یادو خو لیکلی چا سره ما ونه مونته چې تلو تلو یو صحابي دی هغه سره لیکلی و انه سمع زید بن ثابت چې دی خارجه واورید د خپل پلار زید ابن ثابت نه یقول هغه ما د قران مجید را جمع کو چې را جمع کو مې نو فقط ما اونو موند آیتا یو آیات من الاحزاب د سورت احزاب نه حين نسخنا المصحف چې کله مونږ لیکو قران مجید قرانم لیکو نو ما وی د سوره احزاب یو آیات ماتم یادو صحابو تم یادو خو لیکل چا سره نو ډیر مو کته اچا سره لیکلی نو اونموند منګه یو آیت د سوره احزاب پاغه وخت کې چې مونږ لیک مصحف او كنت اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه آیات ما ما د رسول الله نه اوریدم چې هغه به ما ته یادو نور صحابه ته یادو خو لیکل چا سره نو یقرأ بها چې رسول الله به د آیات وی نو مونږ ډیر کوشش کو کو کو فلتمسناها مونږ طلب وکړ د آیات چې دا بچا سره لیکلی فوجدناها نو مونږ اومونته دا ما خزیمه ابن ثابت الانصاری سره د حضرت خزیمه د خزیمه ابن ثابت سره دا لیکلی وو نو ما وی اوس شرط پوره شو ما تم یاد صحابو تم یاد او لیکل هم را ملو شو هغه داو چې من المؤمنین رجالون بعضې د مؤمنانو نه سړي دي سړي صدقو چې هغوی رښتیا کو د الله سره ما عهد الله هغه خبره چې دی واده کړی و د الله سره علیه پاغي نو د الله سره وعده کړې و هغه عقبه نه و دا جمره عقبه سره چې هغه درې شپې وسره وعده کړې وي چې موږ به خپل ځان مال د الله د دین د پاره لګو یا دا بل وعده و د رسول الله سره صحابه وعده کړې و چې لا, لا یولن له ادبار حضرت موږ به دشمن ته شاکونه دا وعده وه نو د مؤمنانو نه سړی دی صدقو ما عاهد الله چې هغوی رښتیا که د الله سره هغه خبره چې دوی د الله سره وعده کړې وه علیه په هغې چې قرباني وه ټیک دا وعده خو یې ورسره کړې وه خو دا دوه قسمه ډلې دي فمنهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دی قضا نحبه چې هغه پوره کړه خپله ذمهواري نهب نظر تم وی لیکن دلته معنا کوي ذمہ واری ادوی چې کوم وعده کړی و او ذمہ واری اغشتي و هغه پوره کړه فمنهم بعض د دوی نه من هغه سوق قدوا چې هغه پوره ک نحبه خپل وعده لکه او دا تاسو نه وي حضرت مصعب صاحب اوی ومنهم من او بعض دا غوی نه هغه سوک دی ینتصرو چې هغه انتظار کوي چې ربه کله به مقرزي چې ستا د دین دپاره جهاد وکړو او دغسې قرباني وکړو نو فالحقناها نو موږ یو ځای کړو دا آیات فی صورتها پاغه خپل صورت کې چې سوره احزاب دی فی المصحف په مصحف کې اوس د دلته ذکر اوړي چې دا راغلی دی په باره د چا کې د غزوه احد کې د احد په غزا باره کې دا راغلی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال تاسو وختي وي صدا پاسه نه سو کسان مسلمانان لاړل احد ته پدې کې درې سو کسان چې د منافقان غره واپس شو چې راواپس شو نو دلته مسلمانان دوه ډلې شو چا وې دا کافر دي مرتد دي د دوی قتلول پکار دي او چا وې چې نه مړه په خله خو کلمه وایي کنه نو سره قتلو زید ابن ثابت وی لما خرج النبي صلی الله علیه وسلم کله جوت رسول الله الى احد نحط نو رجع ناس را واپس شو له یو ډله د خلکو ممن دا غچانه خرج معه چې د رسول الله سره وتلیو هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو چې کوم دغه ډله وا را واپس شو وک خیر جنگ شو د جنگ نه پس وکانه اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم او اصحاب د پیغمبر علیه السلام فرقتین دوړلې د دې منافقانو باره کې دوه ډلې وو فرقه یو داسې ډله وه تقولو چې هغوی ووې چې نقاتلهم موږ دا قتلو دا منافقان دا قتلو دا واجب القتل لی و فرقتون یو ډله فرقتن او بل ډله سوا هغوی ولکه څنګه قتلوي کلمه وایي تقول هغې به وي لا نقاتلهم موږ جنګ نه کوو د سره د دوی سره نو فنزلت نازل شو چې سله وسره نه کوي غټ د کفر دغه دی بنیاد دی اول دا ختم کې فما لکم سدی تاسو له فی المنافقین فی المنافقین چې په باره د منافقانو کې فئتان تاسو دوړلې دا څه کوي غټ کافران دي والله ارکسهم الله واپس کړی دی دوی ذلیل کړی دی دوی ارکسا یورکسو دی ته وی چې شی واپس کې او نسکوري کې دلته مخامخ لوخه پروت دی په درسخان او را دی خوې کې اسه دغه کې نسکور نو الله دوی نسکور کړی دی اغلته د اسلام نه بیا الله واپس کړی دوی بما کسبو په سبب دا غ بد عملی چې دوی دا غي کسب کړی دی یوې دوی او بل سوی وقال رسول الله وی د مدینه بارکه وی انها طیبه دا طیبه ده خان د مدینه یو نامه ده طیبه زمونږ دغه وی کنه مدینه طیبه چې دواړه نامې راشي مدینه هم نامه ده او طیبه هم نامه طیبه معنا کوي پاکه پاکه الله دې معافي وکړي مدینه ډېره ښکلې ده خو خیر نه مني نو چې زړه دې زړه کې د خوا دې خوي کنه مشکلات راځي سړی لکه معمولی کمی وکړي دا زکام خو پې راشي ورنه د زکام ځای دا نه دی طیبه پاک دغه دی او چې روره دی مدینې ته خو ورغلی که نه او بیا تې روځې نو داسې به د ګناهونو نه پاک صفی لکه چاندي چې زرګر په هغه خپله بټۍ کې دغه کي او بیا یې تیره وباسي او هغه ګن به لا ترې دغه شوي وي دقسې چې خیره سره واپس د مدینې نه راځې او خیره سره هغه دغه ته راشي میکات ته نو د ګناه نه به پاک صفا دغه نو دا پاکه ده او تنفي ذنوبه هغه ختمی ګناهونه کما تنفی النار لکه څنګه چې ختمی اور خبس الفزه هغه ګن بلا د سو د سپینو په دې سپینو باندې چې کله تاسو کان کې سپینو ومه دې باندې خيري او ګن بلای دا زرګر مامه په هغه خپل بټه کې کی دي اور وته بل کی هغه ارستی اوسږي دا دغه شي دا یاد کړه او ما هغه دغه د غزوه احد دی لا جنگ شروع نه دی د میدان یو طرف ته مؤمنان دي ست, ست تقریبا نس نه سو دي بل طرف ته کافران دي ست تقریبا درې زره دي په دې کې چې دې درې سوه منافقان واپس شو چې واپس شو طبیعتي طور باندې په دې مؤمنانو کې بعض قبایلو دوه چې دوی مخپې وخوځېدې چې وای اسم لګو او دا درې واړه درې سورانه نور لاړل دوی مې راده وکړه چې مونږ ځو لیکن بیا الله تعالی د دوی خپې مضبوط کړې چې نه دا خو دغه د ګناه ده رسول الله څنګه پریدو نو بیا برقرار شو دا غي باره کې از همت طائفتان هغه وخت کې چې قصد وکړ هغه دوه ډلو اوس به د حدیث کې وایي چې هغه دوه ډلې څوک وي منکم او هغه ستاسو نه وي مخلص مؤمنانو او دا غوی قصد کو د سو ان تفشل د بوزدلې والله وليهما خو الله امداد کوون کې دې د دې دواړو در تبرست راشي د دې آیات سر چې دې د دوی بد دي خو آخر کې بیا مدح او صفت ته قصد کو دو ډلو ستاسو نه د بوزدلې دا د دوی بد شو خو دا بیا چې والله ولیهما الله د دوی مددگار دی دا د دوی صفت شو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دې اعتماد کې مؤمنان آه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال جابر وی نزلت هذه الايه فينا نازل شوه دی دا آیات په بار زمون کې جابر صاحب نه دی دا د بني سلمو قبيله وخه بنو سلمه نو نازل شوه دی دا آیات په بار زمون کې کوم آیات اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا الکه دغه دوړلې کمی وی هغه دی بنو بنی سلمه یو دی بنو سلمه دا خزرج قبیله نه ده د خزرج قبیله یو شاخو بنو سلمه داو او بل و بنی حارسه او بل بنو حارسه دام دته دغه شو معلومه شو هغه دوو ډلو چې قص کړو د واپس کېدو هغه د دوه شو بنو سلمه دا د خزرج قبیله حصہ و بنو حارثه دا د اوس قبیله یو حصہ و اوس دغه وی ان جابر ته بچاوي چې دا خو تاسو د دې قومونو د خاندانونو بد شو کنه چې دغه دی دا از هم طائفتان منکم ان تفشل دا بوزدلی خو خشه نه دی نو دبوي وما احب او زه نه خوښوم انها لم تنزل چې دا یاد زمونږ په باره کې نه وي نازل شوی زما دا خوخه نه ده ځکه دی که زمونږ بد نه دی که یو طرف ته بد دی نو دا غینه زیات پکې زمونږ تعریف دی څنګه والله یقول الله خیر کې سوی اولم بد دی او اخرم بیا خدی والله الله پاک ولیهما الله مددگار دی د دې دواړو حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عمرو عن جابر قال جابر سيب وي چې قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ما ته وی دا یو بل جهاد دی بل هغه جهاد ته تللی واپس راتلل چې واپس راتلل رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر سره و داغه خوشاله وي په لارې وسره خبرې کولې کولې کولې چې کولې په دې خبرو کې دار رسول پاک وته وی هل نکحت یا جابر تا نکاح کړې د جابره مونږ وی واده دې کړی دی جابره نو قلت نعم ما وی او حضرت کړی مې دی وره خاموشه سره واده قال نو رسول الله راته وی مازه سدی کړی دی واده خو دې کړی دی مازه سدی کړی دی خزه دې څنګه ده پیغله ده که کونډه ده ابکرن آیا پیغله دې کړې ده ام سیبا او که کونډه دې کړې ده پیغله دې کړې ده که کونډه نو قلت ما وتوي حضرت پیغله مې نه ده کړې بل سیبا کونډه مې کړې ده نه وته وی د خدای بنده د پلار یو زوی او دون صاحب جیده دی او بیا هم تا چې دینو دغه وکړه عمر دم کم دی کونډه دی کوله دا دې څه وکړه نو قال رسول الله وته وی فهل جاریتا نو ولې دې نه کوله جینې فهل جاریتا ولې دې نه کوله جینې پیغله سلا تلاعبک چې هغې لوبې کولې تا سره او تا د هغې سره لوبې کولې ځکه چې وی کونډه نه ده خلک وی ستاسو حاشا د هغې زړه د تیر خاون پوری هغه به ناس ملاسته تا سره خو زړه د هغه سره د دې وجې نه د دویم خاون سره نه لګي او پیغله چې هغه خو څه لیدلی نی نو هغه په دې خاوند مینی تلاعبکا چې هغې لوبې کولې ستا سره دا دې ولې نه کوله مطلب د پیغمبر علی السلام ګوري حکمت معلومول لشي دې کې حکمت سو ستا سوچ سو قلت ما وی یا رسول الله اے دا الله پیغمبر ان ابي یقینا زما پلار قتل یوم احد ګور ټکی راغی کنه هغه قتل شوی دی پر ورځ د غزوه احد دا ټکی د احد پکې راغی وترک او هغه د ځان رستو پریخي دي تس ابنات نه لوریانې او دغه نه لوریانې اسې د پلا لوریانې د بنی آدم څه کیږي خویندې کیږي کنه هن کن لی چې دغه نه لوریانې زما د پلار چې دی هغه دی زما د پاره تس اخوات نه نه خویندې د پلار نه د پلار می نه لوریانې دی او هغه نه لوریانې زما دغه دی نو چې پلار مړ شي د پلار د لوریانو خدمت بیا څوک کوي رورې کوي کنه دیازه دا ټکی یادوه خویندې څو وې دا ټکی یادوې ښه نو صاحب چې دا نه لوریانې به وي جینکې وي فکرهتو نو ما خو نه ګڼله ان اجمع الیهن چې یو ځای کم زه د دوی سره جاریتن یو جینې خرقا ابې تجربه ناپوهه زما لوریان ما خویندې ناپوهه وي جینکې دي او چې بله مې پیغله کړې وه جینۍ به وه نو اب هم ناتجربه کاره وه او دا خویندې مې هم ناتجربه کارې دي خرقاء ناتجربه کاره مثلهن په شان د دوی نه ما وی داسې مکوه تمشطهن چې د دوی سر ګومنځي وتقوم او دا ولاړی علیهن زما په خویندو باندې د دوی خدمت کوي نو قال رسول الله راته وی ډېر دعاګانې راته وکړې چې اصب ته صحیح کار دې کړی دی صحیح کار دې کړی دی چې تا خپل جذبات را واغشتل قربان دې کړه د خويندو د پاره حدثني احمد بن سريج قال حدثني قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الشيبان عن فراس عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله دا ته مې وی یاد ساته ریاض ته ته مې وی کنه سې خويندې وی حدثني جابر بن عبد الله شابي وی ما ته حدیث بیان ک جابر ابن عبد الله ان اباه چې دا د پلار ځان خي چې زما پلار عبد الله استشهد هغه شهید کړي شو یوم احدن پروز د غزوه احد او دو شي نه پاتې شو وترک علیه او پرې خو د په خپل ځان باندې دینن کرز رستو راځي په سټو سټو قجوري هغه د باندې کرز وي یو وترک ست بناتن او پرې خو دلې شپږ لوریانې شپږ تلوریانې پاتې وي هلته وای نه لوریانې وې دلته دی شپږ دی اوس خپل اندازه لګوي نو فلم ساسو حشوي دلته شپږ رالل هلته نه راللې حشه خو بل شانتي وي خو استاذ به وی غالبا داسې معلومیږي چې د ده نه لوریانې وي خو دا درې واده شوي وي او دا شپږ واده شوی نه وي او دا خو تاسو تم پته لګي که تاسو خوریانې ودی واده می کنه هغه د هغوی خرچه یو اندازې پورې د اختر او د یو سو د بل څه هغه پچای په دې رونو باندې نو دا دلته چې شپږ وي نو دا ناواده شوی وي اول ته چې کم شپږ وي نو هغه غونډه ټول وي څوک دا وی ذکر د کم عدد دا نفی د اکثر هغه نه کوي فلما خیر قرص پاتې و په سټو سټو قجورې وې فلما حضر کله چې حاضر شو جزاز النخل وخت د شو کولو د کجورو جزاز دغه ته وایي دا میوه را شو کول کله چې حاضر شو وخت د شو کولو د کجورو د د باغونه ډیرو چې باغونه ډیرو دا د کجورو د شو کېدو وخت راغی نو ما وی خدای په پلار مې په سټو سټو قرض دی دا خو د دې کجورو نه نه پوره کیږي میوه کمه ده قال نو دی وی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم زرالم پیغمبر علیه السلام ته فقلت ما وتوی چې حضرت قد علمت تا ته معلومه ده ان والدی چې زما پلار محترم قد استشهد یوم احد هغه شهید شوی دی پرز د غزوه احد ګوره د یو ټکی د پاره د غون حدیث راوړو فقال خیر دی رسول الله اسلام راته وی چې اذهب لاړ شه دلته لګ ډیر مختصر دی کجوري رو شو کوه او په میدانې کې هر قسم کجوري بیلې بیلې کېده فبیدر نو په درمن کې واچوه کل تمرن هر قسم کجوره علا ناحیت یو طرف ته دا کجوره ډیر قسمه ای هغه هر قسم کجوره راواله بیلې بیلې واچو دا قسم کجوره دلته او دا قسم کجوره دلته او دا قسم کجوره دلته د کجورو کې ډیر قسمونه ای یو استاد هغه په مدینه کې وخت تیر کړی دی هغه وی د مدینه کجوري چې دی سسل قسم دی و یو سړی ما ته بیان کو ما ته 15 او یا قسمونه بیان کړو پلانې قسم پلانې قسم دا بیل نامی دی نو ما وی ډیر قسم قسم کجوري وی نو ما ته وی په میدان کې په درمن کې دا هر قسم کجوري بیل بیل واچوه علا ناحیت یو طرف ته ففعلت نو ما دا کار وکړو چې دا راشه مې جوړې کړې ثم دعوته بیا ما دعوت ورک پیغمبر ته نو دې نه اهل خلکو له چې تاسو داسې ښه غوندې سړی بوځی که نه هغه نور هم رانې شروع کی فلما نظرو الیه کله چې دې قرض والا وکتل رسول الله ته چې وای دا خوسراغ او مونږ ته به سفارش کوي نو تا به وی لکه دا سپی په سړو باندې را نشي رو دت کارلی شي دا سره باندې را دغه شو رالل کانهم اغرو لکه چې دوی راوچت کړی شو بی په ما اغرا دی ته وی چې دا سپی د چا پسې کې تلک ساعه په دغه وخت کې د رسول الله مخامخ په ما پسې روچت شو وای مونږ پسې خلک سفارش لراولې او مونږ له خپل قرض نه راکې غالبا دا غیر مسلمو خیر فلما را ما یصنعون کله چې رسول الله اولی د هغه حالت چې دا دوی کو نو رسول الله جابر ته وی خفقان خفقان مکوه الله به نصرت وکي نو راغه دا ټوپونه نو پراته دا رشي په دې کې چې هغه کومه ډیره غټه رشه و ټوپ د هغې د پاسه وګرځېد چاپېره تاو شو او څه دعاګانې ویلې او بیا راغې په دا پاس سر کې ناست مبارک او ویرو غواړه دغه دی قرضداري بس راوی غوخت سمره دی دی دومره دړې ورکولې وي بل براغي سمره دی دی وی دومره دړې سټي اغله به ورکولې دغه یو ټوپ نه دی د دې ټول ټوپ نه الله پاک د تمام قرضولو دغه پوره کړل کرزونه جابر وای په خدای قسم چې دغه ټوپ ته به مې کتل تا به وی یو کجور هم ته کمه نه ده هغه نور سم پاتې شو خ نو سره عطافه د تاو شو حول اعظمها چا پیر دغه غټ ټوپ نه بیدرن اعظمها چا غټو د ټولو نه بیدرن په درمن کې ثلاث مرات درې ځله ته تو شو سټی کې ویلې ثم جلس علیها بیا پې کیناست او ثم قال ادعو لك وی رو غواړه د ځان د پاره اصحابک خپل ملګری دي چې ستا کم ملګری دي او قرضونه دي فما زال همیشه رسول الله یکیل لهم چې پیمانه کوي هغوی ته د کجورې حتی تر دې پورې اد الله چې پوره کا الله عن والدي زما د پلار نه امانته امانت داغه زما دا خوخه و چې خدای قرضونه پوره کې یو دانه د امراته پاتې نشي وانا ارزه زه خوشحالم ان یؤدی الله چې الله پوره کی امانت والدی امانت د پلار زما ولا ارجو الى اخواتی او زه یو نسم واپس خپل خویندو لا به تمرتن یو کجوره هغه د رسول الله برکاتو چې فسلم الله البیادر كلها الله محفوظ ساتل هغه رشی ټوله هغه رشې ټولې هغه یوې رشې نه رسول الله دا ټول قرضونه دغه کړل پیمانه کړو حتی انظر الی البیدر الذی تر دې پورې چې ما به قتل هغه درمن ته کان علیه النبی صلی الله علیه وسلم چې په هغه باندې ناستو پیغمبر علیه السلام کانها لم تنقص تمره واحده لکه تا به وی دی یوا کجورم کم کړی نه ده بس دی